او تخپل همسا لګه وګرځوا څنګه چې موسی علی السلام همسا ولیدله چې د مار پشان کګه وګ روانه ده نو واپس پشا او تختیدو او پشای اډو اون قتل اے موسی مې ریګه زما په دربار کې رسولان نه یریږي خو هر کله چې زمونږ صفا صفا نخي هغه ته راغله نو هغه وویل چې دا خو صفا جادو دی هغه سراسر د ظلم او د غرور په وجا د دې نخونه انکار وکړو حالکه پزړونو کې پر یقین راغلی وو اوس وګوره چې د دې مفسدانو انجام بل طرف ته مونږه داوود علی السلام او سليمان علی السلام لا علم ورکړو او هغه دوانو اویل چې شکر دې د هغه الله چې هغه مونږ له خپل ډیرو بندگانو باندې فضیلت راکړو وورث سليمان داوود دا وجدا چې هغوی دا نه غلار نه مومي چې الله ته سجده وکړي هغه الله چې د اسمانونو او د ځمکې پټ سيزونه راو باسي او هغه ټول هر هغه سیس پیژني کم چې تاسو پټوي او کم چې تاسو ښکارا کوي الله چې داغونه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا چې دا زما د رب فضل دی چې ما واجنی چې زه کفر کوم او کو ناشکر جوړېږم او څوک چې شکر کوي نو داغه شکر پخپلا داغه د ځان د پاره فائدہ لري کنه نو څوک چې ناشکری وکړي نو زما رب به حاجت دی او پخپل ذات کې پخپل بزرگ دی بادشاہ چې کله حاضر شوه نو ورته وویل شو چې آیا ستا تخت د دې پشان دی هغه وویل دا خو لکه چې هغه وی مونږ ته خو د مخ کې نه پته لګېدلی و او مونږه د اطاعت سر کته کړی وو یا مونږه مسلمانان شوی وو سليمان عليه السلام ورته وویل دا د شیشه صفا فرش دی نو هغه وویل اے زما ربا ما تر اوسه پوری په خپل نفس باندې ډیر ظلم کوو او اوس ما د سليمان عليه السلام سره د الله رب العالمین اطاعت قبول کړو صالح علی السلام اویل اے زما د قوم خلکو د نیکۍ نه مخکې د بدۍ د پاره ولی تلوار کوي ولی د الله نه بخانه نه غواړي شاید چې په تاسو باندې رحم وکړي شي قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله هغوی په خپلو کې اوویل د خدای په قسم وعده وکړی چې مونږ به په صالح علی السلام او داغه په کور والو حمله کوو او بیا به داغه ولی توایو چې مونږه داغه د خاندان د هلاکت په وخت کې هډو حاضر نه وو مونږه بالکل اختیا وایو ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون بل انتم قوم تجهلون او مونږه لوط علیہ السلام الیګو یا کړه هغه وخت کله چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو بدکاری کوئ او پستر ګو ته ګورئ آیا تاسو دا کار دی چې خزي پرېږدئ او د شهوت پوره کولو د پاره سړول ورځئ اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا الله لره ثنا ده او سلام پاغه بندگانو باندې چې هغوی الله غوړه کړل د دوی نه تاسو کړه چې الله به تر دې او کو هغه معبودان چې دا خلک داغ سره شریکوي أإله مع الله بل هم قوم يعدلون خنو هغه څوک دی چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل او ستاسو د پاره د اسمان نه عبور اورولې بیا داغه په ذریعہ هغه خسته خسته باغونه راوخې جول چې داغه ونی راخې جول ستاسو د وس خبره نه ده أإله مع الله قليلا ما تذكرون سوک دې چې د بیقرار سړي دعا اوري کله چې تری هغه دعا غواړي سوک د هغه تکلیف لري کوي او سوک دې چې تاسو د ځمکې خلیفګان کوي آیا د الله سره بل خدای هم په دې کار کې شریک شته تاسو ډېر کم سوچ کوئ بشکا ستا رب خپې جنې هر هاغه سو چې هغه د دوی سینو دننه پټ ساتل دي او هر هاغه سو چې دوی ښکار کوي د اسمان او د ځمکې یو پټ سیس داس نشته چې هغه په یو واضح کتاب کې لیکل شوی موجود نوي تمړو ته او رول نشي کولای نه هغه کڼو ته خپل आवाज رسولې شي چې هغوی واپس پشا تیخته کوي او نه ته رندو ته لار خو دلې شي چې د بیلاری کې دونه بچ کړي ته خو هغه خلکو ته خپل خبره اورولې شي چې څوک زمون په آیاتونو ایمان راوړي او بیا او لک خیال وکړئ د هغه ورځې په کوم ورځ چې مونږه د هر امت نه د داسې خلکو یو لوی ډله راایساره کړو چې هغه به زموږ آیاتونه دروغ ګڼل بیا به هغه د خپلو قسمونو په لحاظ سره درجه په درجه په ترتیب کړی شي وكل اتوه داخرين او څه حال بوي په هغه ورځ کله چې سر پوک وهلی شي او هغه ټول مخلوق به یریږي کم چې په اسمانونو او پزمکه کې دي بغیر د هغه خلکونه چې الله یې د دې یری نه بچ کول غواړي نن تو غرونه وینې او دا خیال کوي چې خه مضبوط دي لیکن په هغه وخت کې به دا د وریځو په شان الوزي دا به د الله د قدرت کارنامه وي چې هر سيزي په حکمت سره مضبوط جوړ کړي دي بشکا هغه خبر دی د هغه کارونه چې تاسو یې کوئ اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا ما ته خدا حکم راکړې شوی دی چې زه د دې خار د رب بندگی وکړم چې هغه د دې خار نه حرم جوړ کړی دی او چې د هر سیز مالک دی ما ته حکم راکړې شوی دی چې زه مسلمان اوسم او دا قران اوروم هغوی ته وایا ټول سنا خاص الله لره ده هغه به درته ډیر زر خپل نخي وخی او تاسو به او پیژنئ او ستارب نا خبر نه دی دغه عملونو نه چې تاسو کوئ